سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو هم برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې انبیا علیهم الصلات وسلام هم په علم غیب باندې نه پوهېږي یعنې هغو ته د غیب علم حاصل نه دی لکه څنګه چې الله رب العزت په اعتبار د ذات سره وحده لا شریک دی په ذات کې الله سره څوک شریک نشته همدارنګه الله رب العزت په اعتبار د صفاتو سره وحده لا شریک دی چې یو صفاتو د الله نه هغه عالم الغیب صفت دی چې الله په غیبو باندې عالم دی د ټولو کائناتو ذرې ذرې علم الله ته شته نور مخلوق لپاره د ټولو کائناتو د ذرې ذرې علم نشته اوس به انشاءالله د الله رب العزت د کلام په رڼا کې همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په رڼا کې دا ثابته کړو چې انبیا علیهم الصلاة وسلام په غیب باندې نه پوهیږي اول دلیل د الله رب العزت د کلام نه هغه د ابراهیم علی نبینا و علیهم الصلاة وسلام واقعه ده ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام د الله رب العزت ډیر جلیل القدر پیغمبر دی حتی علما لیکي چې ابراهیم به په ځمکه ودرید بره به چې وکتلې د الله رب العزت عرش به په اووم آسمان کې لیده خو بیا هم په ابراهیم په غیب نه پوهیږي قرآن کریم کې مختلفو ځایونو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه بیان شوې ده کله چې الله رب العزت د قوم لوط د تباه کولو او بربادولو اراده وکړه نو هغوی طرف ته په انساني شکل کې ملائکې واستولې او الله رب العزت فرشتو ته دا ویلې چې کله تاسو زی د لوط قوم تباه کوئ د هغه نه مخکې مخکې به زی حضرت ابراهیم علیه السلام ته به د زوی زیری ورکوئ نو هغوی راځي ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام کره او ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته د زوی زیری ورکوي چې الله به تا ته زوی درکوي ښځه د نوي کلو ده ابراهیم علیه السلام د یو سلو شل کلو خو دا د الله کار دی چې الله هغوی ته زوی ورکوي نو چې کله دا ملائکې په انساني شکل کې ابراهیم علیه السلام کره راځي ابراهیم علیه السلام هغوی نه پیژني ابراهیم علیه السلام هغوی په رښتیا انسانان وګڼل او ابراهیم علیه السلام په میلمستیا کې ډیر مشهوره و مهمان نوازه و نو لاړه هغوی لپاره ډوډۍ تیاره کړه هغه سخی چې هغه درلوده هغه یې ذبحه که او هغه یې پوخ که خوراک یې تیار که او رایې وړه په دسترخوان یې د میلمنو مخې ته کیښود ډېر وخت تېر شه خو هیڅ میلمه دې خوراک ته لاس نه وړاندې کوي چې د هغه نه خوراک وکړي نو چې کله هغوی په خوراک باندې شروع ونه کړه نو حضرت ابراهیم علیه السلام ویرېدو چې دا چیرته زما دښمنان نه وي دوی ما ته کوم نقصان راونه رسوي لکه چې الله رب العزت فرمایي و اوجس منهم خیفه قالو لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام وسلام د دوی نه ویرېده نو فرشتو ورته ویلې چې د الله پیغمبره ته مه پریشانه کیږه مه ویرېږه موږ انسانان نه یو بلکې موږ خو فرشتې یو چې د لوط قوم د تباه کولو لپاره الله رب العزت موږ رالیږلي نو تاسو وګورئ قدرمنو اوریدونکو د دې واقعې نه دومره خبره یقینا ثابته شوه چې حضرت ابراهیم علیه السلام وسلام په انساني شکل کې راغلې فرشتې ونه پیژندلې که ابراهیم علیه السلام وسلام عالم الغیب وای او د کائناتو د ذرې ذرې علم هغې ته حاصل وای نو په لیدلو باندې به فورا پوه شوی وای چې دا فرشتې دي دا انسانانې نه دي او دومره تکلیف به هغه نه کوه چه د غوا بچی حلال کړي او هغه راوړي میلمنو ته پوخ کړي او هغو ته یې کیږي نو چې ابراهیم علیه السلام په غیب نه پوهیږي هغه چا ته چې ته ورځې چې ورک شی درته پیدا کوي یا تعویز تا ته لیکي او یا درته وایي چې فلانی کس په تا باندې تعویز کړی او هلته ایښی هغه په غیب پوهیږي نه دا فاسدې عقیدې دې الله زموږ نه لرې کړي دویمه واقعه د الله رب العزت د کلام نه هغه د حضرت یعقوب او د حضرت یوسف علیه السلام وسلام واقعه ده او د حضرت یوسف علیه السلام وسلام واقعه په قرآن کې ډیره مشهوره ده خلاصه دا چې د حسد او د ضد په وجه د یوسف علیه السلام وسلام رونو دا غوښتل چې حضرت یوسف د خپل پلار نه جدا کړي او لرې کړي تینه او هغه تدبیر چې دوی جوړ کړی و نو حضرت یوسف علیه السلام راولي د کنعان په څا کې غورځوي نو درې ورځې حضرت یوسف علیه السلام په هغه څا کې پروت و د هغه ځای نه یوې تجارتي قافلې حضرت یوسف علیه السلام راپورته که او ځان سره بوته د مصر د مصر په ښار کې هغه غلام جوړ کړه او هغه ډیر په کمو پیسو باندې خرڅ کړ او بل اخره چې هغه عزیز مصر اخلي او د دې وروسته چې کومه الزام او تهمت په حضرت یوسف علیه السلام وسلام لګیږي حضرت یوسف علیه السلام وسلام اوه کاله په بندیخانه کې تیروي نو تاسو وګورئ هغه خوب چې دوه کسان ویني په بندیخانه کې او د هغو د خوب په تدبیر باندې حضرت یوسف علیه السلام وسلام مصر د قحط نه بچ کوي او د حضرت یوسف علیه الصلاة وسلام وروڼه د خپل کلي نه دوه ځلې هلته ځي د غلې اخیستلو لپاره یوسف علیه السلام دوی پیژني خو دوی نه پیژني چې دا یوسف دی به هر حال چې په دریم ځل د غلو او دانې اخیستلو دپاره د یوسف علیه السلام وسلام وروڼه مصر ته راغلل نو حضرت یوسف علیه السلام هغوی ته خپله پیژندګلو وکړه چې زه ستاسو ورور یم او هغوی ډیر پښیمانه شول او د خپلو تیرو شوو غلطیو معافي یې وغوښتله حضرت یوسف علیه السلام ټول معاف کړل او د وروڼو حضرت یوسف علیه السلام وسلام ته د خپل پلار حال هم واوروه چې هغه خو د ستا د جدایي په غم کې په ژړا ژړا سره خپلې سترګې د لاس څه ورکړي په سترګو باندې څه نه ویني نو حضرت یوسف علیه السلام خپل کمیس ورکه چې دا کمیس تاسو ویسئ د حضرت یعقوب علیه السلام په سترګو یې ولګوئ نو د هغه سترګې به بینا شي بیا ټول ما ته مصر ته راشئ د الله شان دی څلوېښت کاله پس د مصر نه د حضرت یوسف علیه السلام کمیس روانیږي او په کنعان کې حضرت یعقوب علیه السلام دا وایي چې انی لاجد ریح یوسف نن زه د خپل زوی یوسف خوشبویي محسوسوم نو اوس فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو حضرت یوسف علیه السلام وسلام درې ورځې د کنعان په څا کې پروت دی خو یعقوب نه پوهیږي چې زما زوی چیرته دی اووه کاله حضرت یوسف علیه السلام وسلام په بند کې تیروي خو حضرت یعقوب نه پوهیږي چې زما زوی چیرته دی او دوه ځله د حضرت یوسف علیه السلام وسلام د لاسونو لیږل شوې غله په کور کې پخول کیږي او خوړل کیږي بیا هم نه پوهیږي چې دا چا را استولې خو حضرت یعقوب علیه السلام وسلام ته په هغه وختو کې نه کومه خوشبویي ورغله او نه د خپل د زوی د پاچاهي نه خبر و او همدغه شان یې په جدایي کې ژړل اوس څلوېښت کاله پس قمیص روانیږي د یوسف علیه السلام کمیس او حضرت یعقوب علیه السلام د هغه خوشبویي محسوسوي نو معلومه شوه چې انبیا علیهم الصلاة وسلام په غیب باندې نه پوهیږي هغه څه چې الله ورته وښیي چې اخبار عن الغیب دی په هغه باندې پوهیږي اما غیب ذاتي هغو ته ثابت نه دی که یعقوب علیه السلام په غیب پوهېدلی نو هغه ته به معلومات وای چې یوسف درې ورځې د کنعان په څاه کې تېرې کړي اووه کاله یې په بندیخانه کې تېر کړي وروسته د دې نه پادشاه شوی اما اصلا هغه ته علم غیب نه و شاعر څومره ښکلی وایي یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشنگر پیر خردمند ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی چا پوښتنه وکړه، ای هغه څوګه چې تا خپل زوی ورک کړی، یعنې د یعقوب نه یې پوښتنه وکړه چې ته خو ډېر هوښیار رسېدلی سړی یې، د مصر نه د یعقوب د یوسف علیه السلام وسلام د کمیس بوی تا ته راځي، په هغه پوهېږې، اما په څاه کې چې پروت دی ولې هلته نه پوهېږې چې یوسف علیه السلام په څاه کې پروت دی؟ یعقوب علیه السلام ورته څه وایی؟ بگفت احوال ما برقی جهان است دم پیدا و دم دیگر نهان است گهی بر طارم اعلا نشینیم گهی بر پشت پای خود نبینیم یعقوب جواب ورکوي چې زموږ حال د آسمان د برق په شان دی کله چې دا برېښنا کوي نو ټول کائنات روښانه کېږي او کله چې دا برېښنا بنده کړي نو بیا په ټولو کائناتو باندې تیاره خورېږي زموږ حال هم دغه شان دی چې کله زموږ رابطه تړل شوې وي د جبرائیل امین نو راتګ جاري وي نو موږ په ځمکه باندې ناست یو تاسو ته د اسمان خبرونه اورو او کله چې رابطه پرې کړی شي د وحی راتګ نه کیږي نو بیا موږ ته د خپلو خپو لاندې څیز هم معلوم نه وي په دې باندې نه پوهېږو چې زموږ د پښو لاندې څه شی پراته دي نو معلومه شوه چې انبیا علیهم الصلات وسلام په غیب نه پوهېږي که هغه په غیب پوهېدلی حضرت یعقوب نو معلوم به وای چې حضرت یوسف علیه السلام د کنعان په څا کې پروت دی او د دې نه وروسته په کمو پیسو خرڅ شوی دی او اوو کاله هلته په بند کې تیر کړي دي نو چې یعقوب په غیب نه پوهېږي نور به څوک پوه شي ایا هغه ښځه چې وایي په ما پیریان ناست دي ځان ته پریزنه وایي ځان ته ښابیرۍ وایي او تعویزونه کوي هغه په غیب پوهیږي نه دا فاسدې عقیدې دي دا غلطې عقیدې دي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام درېیمه واقعه هغه واقعه ده چې په بخاري کې د حضرت عایشې رضی الله عنها نه هغه نقل ده چې د هغه نه دا ثابتیږي چې انبیا علیهم الصلاة وسلام په ځانګړې توګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په غیبو باندې نه پوهیږي هغه واقعه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول و چې د مازیګر مانځه نه به پس به د لږ وخت لپاره په ولاړه ولاړه د هر یوې بیبي کور ته ورته چې کله به د مازیګر لمونځ وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ولاړه ولاړه د هرې بیبي کور ته ورته او د هغو به چې څه ضرورت و رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه پوره کوه یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله عنها کور ته ننوت او د حضرت زینب رضی الله عنها په کور کې لږ ایثار شو او هلته یې زینب سره شهد او عسل وسکل حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې زه په دې باندې ډیره وپسخېدم د بنو په منځ کې خو خامخا مشکل شته د چا چې دوه ښځې وي هغه ته معلومات وي نو حضرت عایشه وایي چې هلته رسول الله وخت ډیر تیر که او هلته شهد و عسل وسکل زه په دې مسئله باندې ډیر وپسېدم چې ولې هلته رسول الله ډیر وخت تیر که نو ما د رسول الله صلی وسلم بلې ښځې سره چې حضرت حفصه ده هغې سره مې مشوره وکړه چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام پاکره یا ماکره بیرته راستون شه نو دا به ورته وایي چې یا رسول الله تا مغافیر څکلي دي مغافیر هغه شی دی چې د هغه نه احساس لږ لږ د بدبویي کیږي او د رسول الله د بدبویي نه سخت نفرت و ځکه چې هر وخت به د فرشتو سره ملاقات کیده نو حضرت عایشې او حضرت حفصې دا مشوره وکړه چې کله رسول الله د زینب کور نه راووته دا به ورته وایي چې تا مغافیر څکلي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې نه چې د عایشې کور ته ورشي د حضرت حفصې رضی الله عنها کور ته ننوت نو د مشورې مطابق هغې ورته ویلې ای د الله رسوله شاید تاسو نن مغافیر څکلي وي ستاسو د خولې نه د مغافیرو بدبویي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ما خو مغافیر نه دي څکلي البته نن مې حضرت زینب رضی الله عنها کره شهد او عسل څکلي دي نو حضرت حفصه ورته څه وایي ممکنه ده چې د شهدو او عسلو مچۍ د مغافیرو په اونه باندې ناسته وي او د هغې ولې نه څه خوړلي وي چې د هغې وجې نه د هغه بدبویي په شهدو او عسلو کې هم ګډه شوي وي چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدبوی نه سخت نفرت و نو قسم یې وخوړه چې بیا به د هیڅ کله لپاره زه شهد او عسل ونه څکم او حضرت حفصه رضی الله عنها ته دا ویل چې زما د دې قسم اطلاع به بل چاته نه ورکوي دا راز به ځان سره ساتي ښځه چیرته راز ساتلی شي نو خپل رازونه تاسو هم ښځو سره مو وایې ټول نه کله څه نه څه وایې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حفصې ته ویې چې ما د شهد د څکلو نه قسم کړی دی خو زما د دې قسم نه به څوک نه خبروي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ځکه وکړه چې د ده د زړه د دې د زړه د ماتېدلو سبب جوړ نشي خو چونکه حضرت حفصې او عایشې چې دواړه بنې وې خپل منځ کې خو مخکې مشوره کړې وه ای پیغمبره ته د خپل د الله حلال شوي څیزونه ځان لپاره ولې حراموي یعنې تا شهد و عسل د قسم په ذریعه خپل ځان باندې ولې حرام کړل د ښځو رضا حاصلولو لپاره تا داسې کار کړی د دې نه پس الله ورته ویلې قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم الله ستاسو دپاره د خپلو قسمونو پرانستل یعنې قسم ماتول او کفاره ادا کول مقرر کړي دي نو عسل وخوره او د خپل قسم کفاره ورکړه په دې پوره آیت کې حضرت حفصې رضی الله عنها لره د نبي علیه الصلاة والسلام د راز ښکاره کولو نه هغه منع کول او د هغوی د منع کولو باوجود راز ښکاره کولو واقع بیان شوې ده کله چې د وحی په ذریعه الله تعالی وښودل چې حضرت حفصې خو ستا راز ښکاره کړی دی حضرت عایشې ته ویلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حفصې ته ذکر وکړ چې تا خو راز ښکاره کړی دی حضرت حفصې تینه پوښتنه وکړه من انبعک هذا تاسو ته چا دا خبره ویلې چې ما راز ښکاره کړی دی رسول الله ورته وایي نبعنی علیم الخبیر ما ته علیم او خبیر ذات خبر راکړی چې تا خو راز حضرت عایشې سره شریک کړی دی دا ټوله واقع په دې آیت کې ذکر شوې نو قدرمنو اوریدونکو تاسې په دې واقعه باندې بار بار فکر وکړئ د دې هر یو سیز د دې ګواهي او شاهدي ورکوي چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله عالم الغیب نه و او د کائناتو د ذرې ذرې علم نبی ته حاصل نه و ګڼې د حضرت عایشې او حضرت حفصې د مشورې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ته مخکې خبر شوی وای کومه مشوره چې حضرت حفصې او حضرت عایشې کړې وه نو د هغې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوی او د حضرت حفصې په وینا باندې به رسول الله بلکل قسم نه وای خوړلی نو چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام ته حضرت حفصه وایي چې ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي او بیا رسول الله قسم خوري نو د دې نه معلومیږي چې رسول الله ته علم غیب نشته دی کړی دومره کار رسول الله ولې کوه او ازواجو مطهراتو ته هم دا خبره ثابته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب باندې نه پوهیږي نو ځکه دوی خپل منځ کې دا مشوره کوله نو دا درې واړه واقعات د مثال او نمونې په شکل باندې د قرآن کریم او د الله د کلام نه ما تاسو ته وړاندې که یوه واقعه به د رسول الله صلی وسلم د احادیثو نه هم ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوم کله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خیبر د غزوې نه فارغ شو او خیبر یې فتحه کړ نو هلته یوه ښځه وه په نامه د زینب بنت حارس چې د مرحب سردار خور وه هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته میلمستیا وکړه او رسول الله یې دعوت که او کومه څاروی چې هغې پوخ کړی و د هغه په غوښه کې زهر اچولی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام هم ول ځینې صحابه او کرامو غوښه وخوړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه مړۍ خوړلې وه د دې نه پس پیغمبر علیه السلام وسلام بله مړۍ راپورته کړه نو خپله غوښې ویلې چې د الله پیغمبره په ما کې زهر دی ما مخوره نو پیغمبر علیه السلام وسلام د دې نه وروسته لاسونه اوچت کړل د زهرو د دې اثر نه او د دې د تکلیف نه یو صحابي په نامه د بشیر بن براء هغه وفات کیږي شهید کیږي او ټول ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زهرو د هغې یوې لمړۍ نه د هغه تکلیف رسول الله محسوسوه د بخاري حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته وویل ای عایشې هغه د خیبر خوراک چې ما خوړلی و ټول ژوند د هغې تکلیف مسلسل زه هغه محسوسوم او اوس خو ماته داسې محسوسیږي چې د هغه زهرو په وجه زما د ژوند مرګ رګ پرې کیږي نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو تاسو وګورئ که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غیب علم حاصل وای او د جمعی ماکانه او مایکونو علم رسول الله ته حاصل وای او د کائناتو ټول حالات هغه ته معلوم وای نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به قصدن او د خپلې ارادې سره زهر خوړلي وای عیاذ بالله یا هغه مړۍ چې د غوښې وه چې هغه په زهرو ډکه وه رسول الله به هغه خوړلې وای او خودکشي به یې کړې وای نه هیڅکله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غیب علم نشته که هغه ته د غیب علم وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیڅکله دا د زهرو مړۍ نه وای خوړلې او نه به صحابه کرام پرېښي وای چې هغه وخوړلې وای ځکه هغه څوک چې زهر وسکي او ځان مړ کړي نو الله به هغه جهنم ته داخل کړي په دې طریقې سره چې د زهرو پیالې به د هغه په لاس کې وي او همیشه به هغه په جهنم کې زهر څکي نو رسول الله صلی وسلم ته علم غیب نه و اما اخبار عن الغیب انبیاو اولیاو ته شته چې الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة والسلام خبروي د ځینې څیزونو نه اولیا اولیاء کرام د الهام او د کرامت په واسطه باندې د ځینو څیزونو نه خبروي نو قدرمنو اورېدونکو د نمونې دپاره مې څو واقعات تاسو ته ذکر کړل یعنې داسې قسمه واقعات په څوونو ماته یاد دي الحمدلله خو د ټولو نه دا ثابتېږي چې انبیا علیهم الصلاة وسلام په غیب نه پوهېږي نو چې انبیا علیهم الصلاة وسلام په غیب پوه نشه تعویزګر پوهېږي پیر پوهېږي ملا پوهېږي یا هغه ښځه چې دعوا کوي زه کاپیر یم هغه په غیب پوهېږي نه په دې باندې هیڅکله عقیده مه کوئ د الله دین ته رجوع وکړئ د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله ایلا یزال ربا ای بی مثال ربا ایلا یزال ربا ای بی مثال ربا حیران دستا کامل قدرت